الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر سوره نور دی زور په دې ځای لګی دا خپل کورنۍ دا خپل محلي او کوسي او دا خپل علاقه د دې بهایای نه پاکي کې مده بهایای خبرې په خلی کوي مده بهایای خبرې چې عمل پاغسي کوي او دا کور کې چې دا کمی بیبیانی دي دوی ته دا مسلې بیانوي رستم را روان دي چې بیبیانو ډېری قیمتي الله د لډیر لوی قدر درکړي دي په دې خپل کور کې په حیا او په عزت باندې اوسېږي پردو سړو ته ځانونه مخکاره کوي خو زیات زور په دې دی چې ما وي د بی حیاي خبرې مکوي د بی حیاي کارونه مکوي کله نه کله خلک د بی حیاي خبره کارونه نه کوي خو خبره کوي پلانې داسې دا پلانې داسې دا واغې داسې وکړو پلاني وسره داسې وکړو الکه دا خبره چې تاسو په غوګونو اورې نو ماغه د طالبانو خبره ده چې ذا تکرره تقرره بیا زړه کې دا بی حیاي زړه نیسی بیا د خلکو شوکی لا تتبعو نهی ده تاسو تابیداری مکوی خطوات شیطان د قدمونو د شیطان دا شیطان چې په کومه لار رواني په دغه لار تاسو مزه نو هغه خو ټول د بې حیایۍ کارونه کوي تاسو بې حیایي مه کوئ و من یتبع او چا چې تابعداري وکړه خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان الکه چې شیطان پس روان شي نو شیطان خلکو ته کم سبق خي و من یتبع چا چې تابعداري وکړه خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان نو فانه دا شیطان شه دی یامرو دی امر کوي خلکو ته بالفحشاء په بحیاي کم ګناهونه چې د بې شرمۍ کارونه یې هغې ته فحشا وي او والمنکر یو په نارواو کله ناکله یو کار ناروای خو بې حیایي نه وي او یو کار داسې مي چې ناروا مي او بې حیایي مي نو فانه دا شیطان چې دی یامرو دی امر کوي بالفحشاء په بی حیای والمنکر او په نارواو بیا مسله ده ولولا فضل الله کشرنه وی فضل الله علیکم پتاسو ورحمته او رحمت داغه نو بعضی مسلمانانو ډیر زیاتیم کړو ډیر چې هغه پاکې بیبي باندې تاسو تهمت لګولی و که دا خو الله د باندې فضل وکړه الله د باندې کرم وکړه توبه مو ایست الله ستاسو توبه قبول کړه که دا الله فضل او دا کرم نه وي نو ما ځکه الله به نه وي پاک کړی د ګناهونو نه منکم پتاسو کې من احدن هیڅ یو کس ابدا همیشه ولكن الله لكن الله یزکی هغه پاکی من یشا هغه څوک چې دغه خوښوش څوک چې سی توبه د هر قسم ګنا نه وباسي د توبې دروازه بند نه ده الله پاکي والله الله پاک چې دی سمیع هغه اوریدونکی د هر څه دی چې تاسو په خوله سوایې علیم خبر دی په حالات د خپل مخلوق بیا د اصلاح دغه کمی پروپیګنډې چې شوی وي نو په دې پروپیګنډو کې په مسلمانانو کې یو سړی دی حضرت مستح هغه په کې ساغشته و بیا الله تعالی د هغه بیبي صفائی قران کې راولې ګله چې راوی لګله د خلکو سترګې کولاو شوي دا مستح چې دی وی دا د حضرت ابو بکر صدیق د ترور زوی او د خالی خپل مو ماجرمو او غریبمو ابو بکر صدیق د د د کور چې څومره خرچه وټوله بده کوله خو چې کله دم په دې پروپاګاندا کې سوا غشتن ابو بکر قسم وکړ چې والله چې زه بیا په مستح باندې خرچ نه کوم دا دومره نه اهل دی چې ما و د باندې هر څه خرچ کو او د دا پروپاګاندا وکړي دا قسم یې وکړ نو الله دا حکم راولېګ ولا یاتلی قسم دې نه کوي ولا یاتلی قسم دې نه کوي اولو الفضل خاوند د فضل کوم خلکو له چې الله کمال ورکړی دی فضیلت ورکړی دی په دین کې ډېر لوی مقام ورکړی دی قسم نه نه کوي خاوندان د فضل منکم ستاسونه وسعت او خاوندان د پراخه پراخي دا مطلب چې الله ول مال ورکړي یو طرف ته الله په دین کې کمال ورکړي بل طرف ته الله مالم ورکړي نو دوی د قسم نه کوي د سنه ان یؤتو د دین شي دوی ورکي اول القربا خاوندانو د خپل ولیله والمساکین او مسکینانو لا ان یؤتو چې دوی ورکی اولی القربه خاوندانو د خپل ولی له والمساکین او مسکینانو له والمهاجرین او هغه خلکو له چې هغوی هجرت کوونکي دي فی سبیل الله په لار د الله کې حضرت مستح ماجرمو مسکینمو او په اقربو د ابو بکر صدیق کې مو د ترور زیو نو دا خلک د اشاره ابو بکر ته ده چې ته خو ډېره لویه هستي یې مال دې هم شته دی ته قسمونه مه کوه او که ته وایې چې نه دا پروپیګنډې یې کړي دي نو بزرګان وایي په ځان کې د الله صفت پیدا کړي د الله صفت څه دی د الله احسانات څومره دي ابو بکر تا به چرته څه چل کړي یو تالیان ډې به دې ورلیږلي چې ته یو ډوړې به ورلیږي ته د الله احسانات وګوره پتا د الله سونه احسانات دي په موږ او تاسو ټولو او سکو سونه نافرمانی کو او بیا هم الله معافي کوي او الله قدرت هم لري چې موږ نه بدل والي سره د قدرت نه موږ ته الله معافي کوي تاسو هم دا دغه کوي معافي کوي وليعفو او دوی د معافي وکي وليصفحو او دوی د مخ واړی در گذر دی وکي ولی مړه نو دام خوخه نه ده چې الله دې تمام ګناهونه معاف کړي الا تحبون ایا تاسو نه خوښوي ان یغفر الله لكم چې الله بخنه وکړي تاسو ته د خپلو ګناهونو والله غفور الرحیم الله بخون کې او رحم کون کې دی ځان کې هم دا صفت پیدا کې تاسو بل ته بخشش کوئ ابو بکر صدیق فورا اولګید وی بالکل زما دا خوخه ده چې الله ما ته ګناهونه معاف کړي او چې سونه مخکې د مستح سره خکول دا غینه وسره زیات کول شروع کړو خپل قسم مات کو د قسم کفاره ورکړه او دا غسر بیا احسانات کول بیا دی ان التخویف ان الذين يقينا هغه خلق يرمون المحصنات چاغوی تهمت لګی د زنا المحصنات په پاک دامنو خزو داسې خزې دي خورانې په خپل کور کې اوسیږي د دې ګند او د دې مردارۍ نه خورانې خبر هم نه دي او ته بد عمله پاسې او په هغې باندې تهمت ولګی چې زنې تې تا خو زنا کړې ده ان الذين يقينا هغه خلق يرمونا چاغوي تهمت لګي المحصنات په پا پاک دامنو خزو الغافلات چاغه خوران نه خبري د سره د خبرو نه خبرم ني نه خبري المؤمنات او هغوی وی مؤمنانې په داسې مؤمنه ښځه ناخبره ښځه پاک دامنه ښځه باندې یو سړی پاسي او تهمت پې ولګوي نو لعنو په دوی باندې لعنت کړی شوی دی فی دنیا په دنیا کې والآخر او په آخرت کې یوازې لعنت نه ولهم شته دی د هغوی دپاره عذاب عظیم عذاب لوی شته دی د دوی دپاره عذاب عظیم عذاب لوی دا عذاب عظیم به ولکلی یوم په هغه ورځ چې هغه د قیامت ورځ ده یوم په هغه ورځ تشهد علیهم چې ګوی به وکړي په دوی باندې السنتهم ژبې د دوی دقه ژبه به د باندې لګیا یې ولې تا په پلانې ښځه تهمت نو لګولې تا په پلانی سړی باندې تهمت نو لګولې هغه بازار کې د پلانی سړی بې عزته کړې نو یوم په هغه ورځ تشهد علیهم چې ګوی بو کې په دوی باندې السنتهم جبې د دوی و ایدیهم لاسونه د دوی که بې ځایه خو د لاسه چولی که نه ده دا لاسونه به هم د باندې ګوی کې چې داسې دي کړي دي کله نا کله لاسونه هم دغه کوي ګوي ابو مخکې ورځو کې ډېر ښه خلک دي چا نه مشې واغشته ما ته وی دا دوه نیم سو روپۍ دی زمونږ ملګری شیر محمد مو غالبا ناغه ما پیسې چې روچته کړې نو ما یو نیم سل روچته کړې نو دې ما ته وایي چې دا خو دوه نیم ووي نو دا خو په کار چې تا له دوه نیم درکړی وي ما وی زه مړه کېږي به چې سبا راغلو نو ما ته وایي تا اوس ګوي ما ته وایي تا پیسې څونه اوچتې کړې وې ما ورته وایي یو نیم سل هلته کیمره لګېدلې وه هغه ما راوچتې کړې د هغه یو نیم سل پاتې شوی وي مطلب گوی دغه کیمرې په ما گوی وکړه چې تا خو یو نیم سلو چتی کړی دغه نه پاتې شوی دی سلګون دقه سه دا خاصه معمولی خبرې دي الته به بیا غدا الله کیمرې شي مدا سه لګی چې به پورا پورا لګی ها نو و ایدیهم لاسونه داغوی و ارجلهم خپې ددوی خپې بګوي کوي غپلانی زیته نه ویتلې افلانی ځای ته نه ویتلی او ګوی بکوي بما د هغې کانو یعملون چې دوی به کولو یوم اذن په دغه ورځ د قیامت یوفیهم الله پورا پورا باور کی الله دوی له دینهم الحق هغه بدله د دوی چې کم حق ده که نیکی نیکی کړي د نیکه بدله که بدی کړي بده بدله ويعلمون او دوی ته به پته ولګي ان الله چې یقینا الله هو الحق المبین هغه حق ښکاره دی موږ او تاسو یې سم نه یو بیا مسله ده الخبیثات پلیته للخبیثین دادی د پلیتو د پاره پلیته دا د مؤنث صيغه ده الخبيثات پلیته للخبيثين دا دي د پلیتو د پاره کده دین مراد سړیو خزی والیم سیده الخبيثات غنده خزی غنده خزی مردار خزی دا د چا د پاره للخبيثين دا د غنده خلکو د پاره چې سړی ګندی خزم ځان لګنده کوي نه ولی والخبيثون او خبيث خلق چې دي دام دی لیل خبيثات د پاره د ګنده خزو چې سړی ګندی ګنده سړی له سوګلور خور نه ور کوي هغه ولا ورکی چې هغه ګنده کورنۍ وي هغه ګنده لور کوي والطیبات او پاک خزه للطیبین دا د پاکو خلکو د پاره رسول پاک پاک دی صحابه کرام پاک دي دا نور د دین بزرگان پاک دي د دې وجنه دا غوي خزه هم پاک دي والطیبون او پاک سړی چې دي دا دي له طیبات د پاره د پاکو د پاکو پاکې ښځې هېڅوک نه کوي بغیر د پاکو سړو نه که داسې والی هم صحیح ده او که د دې نه مراد والی خبرې هم صحیح ده الخبیثاتو ګنده خبرې للخبیثین دا د پاره د ګندوی الکه سوګ رټه سوګ بیزته کوي نو نیکان خلق م بیزته کوي دا ګنده خلق بیزته کوي الخبیثاتو ګنده خبره سخت خبره دا د چا د پاره د خبيث خلکو د پاره خبيث چې څومره یغوي ته سخت خبره کوي رټي ارسبه کوي او دارنګ والخبيثون او خبيث خلق ا د سړی بچی نه دی هغه سره د سړی توپ خبره مکه وی لیل خبيثات دا پیدا دي د پاره د ګنده خبرو او کدا والے چې دا سی وایي چې نه الخبيثات ګنده خبره دا عادت ته لیل خبيثین د ګنده سړو الکه ګنده سړی نه پاکه خبره نه روزي ګنده سړی نه ګنده روزي او دا رنګي ګنده سړی شي دي د ګنده خبرې هم د ګندو نه روزي والطيبات پاک شي دي للطيبين دا د پاکو د پاره دي پاک خلق پاک خبرې کوي پلانی زنا وکړو پلانی داسې وکړه دا خبرې نه کوي والطيبون او پاک سړي شي دي للطيبات دا دي د پاره د پاکو خزو اولئک دق خلق دا پاک سړی او دا پاک خزی مبرؤون دا پاک دی او بری دی مما دا هغه خبرونه یقولون چې دا منافقانی ویو لهم شته د دې پاکو خلکو د پاکو خزو د پاره مغفرتن بخشش د ګناهونو دی پس چې د ګنده خلکو کمی خبرې وکړي الله به د دې په عوض کې الله دوی ته مغفرت وکړي ورزق کریم او رزق د عزت بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى یا الله ته زمونږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ حالات درست کړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل کړي د خپل عظیم کتاب پوی را تراکې د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث رب صحیح پوی کی رب د قران او د حدیث اتباع زمون نصیب وکړي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ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 کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت یې عاجله کامله مستمره وته ورکړي زمونږ د سبق زور اجي نغه د زر وجي سه بیمار دی اغلم دعا وکړي چې الله وته صحت ورکړي الله زر ته زر روغ کړي وصلی الله تعالی